دی اویل یو قول غیر ځان ته ویل شي قولی مخالفت یو مکه فعلی مخالفت چې نه راځته وي متکبرانه داخل شو او د حتتن حنتتن جوړ حنتتن فی شارتن غنم غاړو په جوالونو په بوجو کې هم قولی مخالفت هم فعلی مخالفت نازل کما پاکستان ظالمانو رجزن عذاب دی باندې تعاون راغی د اسمان نه بما كانوا يفسقون اته دی فسق کا اغا اهل حق چې کم دی استوا علی العرش چې کوم قران کې واستوا علی العرش راځي دی داغه تعویل کې په استولا سره په دې ابن تیمیه ډېر غوسه شوی و الام الاشعارت قانون اليهود لام دا شاعرو په شان د نون د يهودو دی یهود حتتن کو نس دیوا کا دی په استوا کې لام سیوا کا استولای جو د استولا سیوا کړي نه دی د معنا بیان کې د استوا استوا من استولا سره محاوراتو کې راغلي دي قد استوا بشرع على العراقي من غیر سیف او دم مهراق بشر غلبه او کپ عراق باندې عراق فتح کړو به د وینې توې دې لنا په تور باندې به د تورې فتح کړو دالته سونه سولا سره غلې ځکه له حق وای ورب العرش فوق العرش لكن بلا وسط تمكن واتصالي رب دار فودار د بی د وسب د تمکن د اتصال نه عرش مکان د الله نه دی بعد مجسمه یو یقعد علی نار و یقعدو عرش بقعود یو کی طرف ده نبی علیہ السلام کې نولې الیاذ بالله تجسم باندې قول چې کم دی دا په سبب داغه چې دی چې دینو فسق کاو دا د فسق غ نتیجه شوله سراسر د دې مطالبه وی ناجایز او د الله طرف نه رحم الله الله ځان طرف رحم عطا الله الله ذی طرف جرمو خطا وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استغفر موسى لقومه دا عمر کو شروع کیږي د سوره بقره نه کان فيما قالوا بيان انعامات على بني اسرائيل او بیان کفرانهم مخک بیانو د انعاماتو په بنی اسرائیلو او بیان د کفران د دیواو نه اذن کذالک دلتم دغه شنه بیان د انعاماتو دی او بیان د کفران د دی الله الله ځان طرف رحمو عطا الله الله ذی طرف جرمو خطا هغه تر رحم دی او عطا ده دی طرف نه جرم دی او خطا ده د دیرو کو خلاصہ عدم فوزهم فی الحیات المصریه ناکامی دا د بنی اسرائیلو د خاری په جون کې دي چې کوم تکوزیو اخو خاریه وا وعدم شکرهم علی نعمت الله تعالی او عدم شکر د دې په نعمت د الله والتذکیر بأیام الله پنور کول د خدای په عقوبات دنیاویو دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر هغه واقعات کا چې طلب د سیرابیو کو موسی ځام د قوم د پاره په وادي تیه کې پلکونو بنی سایلو او په پکار وي اول منګه موسی علی السلام ته وه په خپل امسا سره کانه هغه څلور ګټه کانه ورسره هغه کانه کې د نجامې تختولې فن فجرت من 16 عینا جاری شل دینه دولس سینې د کانی څلور طرفې هر تر درې درې تنې جاری شل دی موږ په یو کې نو بنس کو او بني سایلو یو بل سره زدو قد علم كل ناس مشربهم علم هر قسم خلق خپل زید سکو چا چینوا وقلنا لآبائکم ستاسو پلرونو نکونو تما ویلو کلو واشربو خورای تیر سمانا لنس بلا طعام واحد هغه واقعات کا چې وې تاسو پلرونی کونو هرګي صبر نکو په یو طعام یو طعام خنو دو یو ترنجبینو یو تیر سماناو منا علی نوع واحد په یو قسم د خوراک من صبر نکو فدع لنا ربک او بل را موږ د پار رب شته یخرج لنا مما تنبت الارض راو با چې موږ له داګه نه چې زمکه زرغونه زرغونه کو الله تعالی دی او نسبت به کې ته مجازن دی دا محل د کرواندې دی محل د زرع دی من بقلها د سبزې د دینه وقصایها د ترونه تاغه وې زما غازري خو دي تاسو ان د دنیا نعمتونه تاسو هغه څه زه سوالم ایدا د خدای نعمتونه غواړم اول وت موسی علی السلام اتستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير تاسو بدل کې اخلي هغه شی چې ادنا دی هغه سره چې هغه غوړه دی دی سار کو بس خانو زه زمکه کنه او کرای اه بتو مصران کل شی دی مصر فإن لکم ما سألتم تا دا آغا دی تاسو کوم سوال کوي چې څه خوغه یا کرای کسب چې کم دی فی نفسه وی دا بد نه دی کسب د متوکل د پاره دی توکل و په الله وی اسباب به وی ولا خدا چې کسب چې هغه سبب د نافرمانه وګرځي شغل پاغي باندې دا سبب د تفوید د امر د الله وګرځي نو هغه قسم بیا ناروا دی نو ذالک منهم کانو یکفرون بیاات الله دا مر په سبب د دې چې دی وکفر کو د خدای پایاتونو ويقتلون النبيين بغیر الحق قتلول به پیغمبران بی حق په خپل ګمان کې سبب د جرم نه غاڼه بیان د واقع دی پیغمبران به وای لا ما دیګر به خپل سوداګانې خرڅولې بے پروا ذالک ما سو وکانو یعتدون دا مضبوط صاحب دا هغه چې دینه فرمانی کوله او دې تجاوز کو د حد نه د حد نه تیر وتل نو الله صبر کی خو چې د حد نه تیر وزنو حلم حق اورا مواسا می کند تو دې حد دک بگذره در سوا کند د خدای رحم دې سره مواسات هم دردی کوي د حد نه تیر وزي بیا رسوا کی بس آیا اتم رکو شروع کیږي د سوره بقره نه کان فيما قبلو بیان شنائع اليهود په دې کې ضعف عملی وو په دې کې ضعف اخلاقی وو فکأنهم كانوا مجمع الفواحش دې د فواحش مجموع عمل د حلو چا روانه وي دي د پاره والتعمق فی السوالات او تعمق په سوالاتو حيث شددوا على انفسهم دي تشديد په خپل ځانونو کو فشدد الله عليهم دی باندې الله هم سختی وکړي وبيان نجات كل الملل بالإيمان والعمل الصالح د ټولو مللو نجات چې راځي دا په ایمان را دي او په عمل صالح برا دي په بل شي نه خلاصي دا د دې رکو خلاصه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا بشکا کسان چې مؤمنان دي من آمن بالله څوک ایمان دروي په الله والیوم الاخر او پرز اخر باندې وعمل صالحا عمل کوي د نیکای هر ځای کې الله ایمان ذکر کی عمل صالح په دې باندې عطف کوي عطف تقاضا د مغایرت کوي دې نه مالي چې عمل صالح جز د ایمان نه دی لکه خوارج او معتزله چې وایي فلهم اجر دی اجر د دې پنيز درب د دې او نه په دې یری او نه په دې غمګن په ایمان بالله کې ټول خبرې را لې چې پالا دی ایمانی د الله په کتاب بدی ایمانی د الله پر رسول به دی مانی د الله په دین به دی مانی جو ګویم لا اله الله بلرزم الله او ایوان اور پیغام کې دا نه مشکلات لا اله را د الله په مشکلات پوجم دوی دي کومه ډیره خبرو منلې دا ټول و پوره کول غواړي نو په ایمان بالله کې ایمان به رسول الله راغې ایمان به کتاب الله راغې ایمان به اسلام راغې ټول پکې راغې وإذا خدنا ميثاقكم بل نه فرمانی د دې الله ذکر کوي هغه وغیات کا چواز دا دنا وعده ساتو ورفعنا فوقهم الطور پورته موږ پاس دا دونه کوهی تور دې سره کوم وخت تلو هغه چې تورات احکام اوریدل دا خو ډیر ګران دي موږ نشو منلې الله په غر پورته ورفعنا فوقهم الطور وقلنا لآبائكم واجدادكم بعضی خلک وای چې دا تخیل غر ته ته پورته ټینګي دغه نه مدانه ټینګي او غر بټین ایت نه چری وای نیچر فطرت ته وای کم شي د فطرت نه خلاف وي هغه نه مني معجزات کرامات ټول فطرت ته خلاف ثم تولیتم من بعد ذلک انت خود یو من الکرال وی مونږ ته اخر کې وی چې ان شئ تم فولی شئ تم فلا تفلو دا را دې کوي کني نو مې ځان له سره دا ترنجو کې جوړ بیا تاسو اراده کړه د حق نه پس لدینه فلولا فضل الله علیکم ورحمته کدا لا فضل پتا رحمت د الله نه وي دی ته حکم او د خالی پر مخکار نه کوي د خالی پر ما میان سرګند شرعن چې د خالی بنوانو بیا و میان نه کاری دی ته شیطان یو هیله وکولا دریا په غاړه باندې واړه واړه حوضونه وکنه د دریا نو ته لختی جوړ کړي دا میان به په دې نهرونو کې را دي او په دې حوض کې به پریوزي بیا ته دارو بند کړي اتوار پر په بلد به بیا دي سره لسانی په جالی نشي جال ټوکرای نشي دا د ناراو د پاره یو هیله وته شیطان کو الله دا غي ذکر فرمای تاکي ته عالم ته هغه سان چاوري کړو د تا نه پخکا درو د خالی کې دلته درې قسمه خلق یو خلقو چغی دا کارو کو بلغه خلقو کوي په انکار وکړو بلغه خلقو جغ غیر جانبدارو غیر یو اسې نه وي چې کوم ښکار کړو ای باندې خدا راغې چې مسخ پر راغې شادوغان تی جوړ شو خنجران تی جوړ شو درې ورځې وو بیا بس دې هلاک شو د مخکې خلقو د پاره درستو د پاره که د چرنې دیو کلریو و موعدتا للمتقین او وا د پاره د متقین بعض خلق دا دلیل ګرځي د مطلق هیلو د عدم جواز د پاره کم هیل چې فقاو ذکر کړی دي هغه من نه دي امام بخاری په خپل کتاب الهیل ذکر کوي د شوبې د دفع د پاره د نور خبرو د پاره هیل چې کم دی جایز دا د قران نه ثابت ابراهيم عليه صلوات و سلام قوم په خپل عید کې وتل بارتا ومن سروزا د تپته او تبدی منکرات کوي و نظر نظرتن فی النجوم بر استور ته وکړه وقال انی سقیم زمری کی دن کې دا قوم نه جامینو د دې خیال داو چې د نجوم کې معلومه کا چې زمری کی دن کې دا هله شو د پاره د ځان ساتلو لدینه یوسف علیہ السلام پر لور پاتې کو بن بنیامین کاسه ور په بار کې کې خدا اجوانو ته ویل چې روان شو اے قافلی انکم لسارقون تاسو غلا کړی دا سغلا مو کړی دا د بادشاہ کاسه دا د غلیظ پیمانه کول قافله یې ساره شو تلاشي شروع شو د بنیامین په بار کې کا سره وخته وګدا واقعیا ده د قانون مطابق د پاتې کړی کدا سي پاتې کېل کولې نو ای بیا پویدل د ته حکم نو چې ځان خارګ د ستا سرور میوسف علی السلام بنیامین ځان سره پاتې دا هله شو دی یو هله مکر علم سره او په تعلیم سره ملائکو وکونی مسجودن لول د مقصود دی به طریقین خفیین یو پټی طریقې سره دی ډاګه ته دولاری دی یو لار باندې پل نشته روانه ده بل لار باندې سړک دی اله دادې چې په دې لار راکه په دغه بل مرا کپ دې را دې کندې ته په پریوزي ډېر خلا پریو ته مړ شو پدې دا معنا د حیلې حدیث کې راغلي دي چې سړی به ودس شي شیطان تکلو به ودس هم دوه فلیاخذ بانفه او ځان لوري چې خلو مې په دې ماته شو دې تمایز الافعال وي دغه خبرې نه بچي دا هیله شو د ځان بچ کول د تهمت نور دا چې واقعیات راغلي دي نو انکار د مطلق هیلې نه دا ناجایز دغه ځی فقهاو د دور اسقاط هله چې ذکر کوي علامه شامی رساله سامنه ده پکې چې کله فدی ډیری وی مال کمی وارث وکیل کې نوی مسکینان بیا یو دور مزمر دی او دور مسرح دی مزمر دا دی چې یو ور کې دراغه دراغه دراغه بیا دل راشي دوري مصرح دا دی ونی ور کې دی مسكين تا ور کې دلا بیا دی مسكين لور کې دلا اندر مسكين هغه دلا نو کې فدی ډیری وی عمل کمی نو فقهاو داخله ذکر کوي دیر په ټوکې کوي کسو فقه منی خو به منی کنه منی نه دی منی دا خو د مړی سره احسان ذکر شوی دی د پاره د تکفیر د فدایا ارچه هله د ناجایز ده دا ناروا ده ته دې د پاره هله جوړي زکات په لازمی بلا روپۍ وي منګي کې کیږي او غنم په د پاسه لګواچي مسكين ته وای دا قبول کړه غنم اي قبول کی څه کوي خو یو منګي غنم دي زبردستي پیسې دل درک من کې لاندې پیسو ډک دی دا ځان د بچکور چې د زکات دغه نارواهی ده د جایزو د پاره هله جایز ده د ناجیزو د پاره ناجیز ده هله لره حکم کې کم دی د ذل حلی دی الله دا غي ذکر فرمایي هغه وغیات چې موسی سام قوم ته ان یامرکم ان تذبحوا بقره تا ته الله حکم کوي چې غوار حلاله کړي بني سایلو کې عمره پېښ شوی و اذ قتل نفسا فدارتم فيها یو تاوجه به تاوجه لري موسی سام ته خبره رااله الله حکم کوي چې تاسو حلاله کړئ بقره قالو تتخذنا هزوا ته موږ نشي په ټوکو محزون بنا یو مړ شي بل مړ را باندې کوي د غوا د علالولو د مړي د معلومولو د قاتل څه مناسبت اس دي شبه ظاهر قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين او موسی علیہ السلام پناه غوړم په خدای د جاهلان نشم ټوکه خو د جاهلانو کار دی مسخري د جاهلانو کار چې خلک خندي طریقت د خلکو زړونه بیاي او دې سوالونه شروع خلک وي د بني سلو بقره ته جوړ کړه ځکه یو بخره لاله راو چې نو بس کار و پښو قالو ربک یبین لنا ما هی او بل موږ د پار رب ساتو بیان کی موږ ته څنګه د دا خوا کاردار دا ک بیکار دا اڑک دا ک جوتی دا غوا دا ک سوندر دا ک سخای دا قال اول وتموس انه يقول الله وای ان بقره دا یو بقره ده لا فارد نزړه ده ولا بکر نه بکرات خایدا خوندر ده عوان بین ذالک درمیانه ده په ما بین وړي او د زړی کې ففعلوا ما تؤمرون او کای تاسو کوم امر شوی دی بل سوال شروع کو قالو ذن ربک یبین لنا ما لونها اوبر رب سا زنګ د پارا چې بیان کې کرنګ شه دی تور دا سپینه دا جړ دا برګ دا قال اول موسی علیہ السلام انه یقول الله فرمای بقره صفراء دا یو غوا د زړه فاقع لونها تک زړ د رنگ دی فاقع تاکید د اسفر فاقع اح اسود حالک ابيض امحق لوکا تور لوکا زړه ده لوکا تور ویلی شي خالص سپینا تسر الناظرین خوشحالی ورکی نظر کون کو بل سوال شروع کو قالو دا ربک یبین لنا ما هي او بل رب ستا موږ د پاره کې بیانو کې موږ ته چې دا څنګه غوا ده کاردار ده که بیکار ده اړک ده کارټی ده که جوتی ده بلا قسم غواګان دي ان البقره تشابه علينا داوا په موږ باندې مشتبه ده ډیر قسمونه دي موږ ته پته نه لګي چې کومه غوا مراد ده وان ان شاء الله لمهتدون ان شاء الله موږ هدایت مندون کې ان شاء الله نه ویلې بس لګیا به دی بسوان نه کول او سختی براتله په جواب شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم دی په ځان سخت دیو که الله په دې سخت دیو حدیث کې راغلی دی چې بس دیو بقره دیو بقره وا یو نیک سړی و د په بشک پرې شو وصیت یې کړی کله بچې مې لوی شي دا دې راولي خپل کار دې پرې روان کړي مور دغه بچی ته ویلار شه دا بقره راو د الاد ابراهيم السلام الاد موسی السلام ورته نو والا بس بقره تعبیر سره روانه منډه ته چراوستا هغه وخت کې بقرې په درې روپۍ مثلا خرڅې دي دی وې دا تا موږ درکو دې تپول بچانه کې نه د مور ادا پکې شر پګو ته ورته ده زیاتې ده زیاتې ده دې ته حکم چې بقره چې دا یو بین الاقوامی مسله پیش ده د مړي قاتل معلومول دي دا په ډیر قیمت تاسو نه اخلي گر که مانین در نوشتن شیر و شیر شیر آن باشد که مردم می خورد شیر آن باشد که مردم را درد د نیکانو کار د خپل کار پشان مګنه په لیکلو کې شعر او شیر یو شو ماده یو ده شعر وایي مړی تا سړی ماته شیر وای پیو تا بندې خوري ځای کو یو شان ښه دا چې د نیکانو کار چې کم دی ا د خپل کار په شان نه یو بزرګ نه سوکرال لوي زما وان رخصي به جلاب وکړه د جلاب او د غوانو درو کې دوه سره نسبت جلاب کې او کل بس په لپی د سونو لګي باندې ته بچراته پکې غوان روان کړي چې دوی سوکه ای منډه کړه غوان په جولاو کې بیا نه د نیکانو کار د خپل قیاس په شان نه د موسی علیه السلام او د هل سام کې مرګرتیا و په دریو سما او درې کارونه خلاف راغلیو ای کې پټ رازو چې کله موسی ته غراس کارک که کشته شری کولو که غلق و جلو که دیواله غولو ټول کې مصلحت دی ذکا الله فرمایي قالوا الان جئت بالحق دا بقره دا نه اصله دا مذلله دا پکار فذبحوا او ما قادو يفعلون دی غضب حقا او قریب نو دی دا کار لغلای سمنها دوی د ګرانوالی د قیمت دمړی اندام منی په اندام پا د غوا په دی مړی وغه بل قاتلانو هغه ونه قانون جو چې قاتل به د میراث محروم من عجل بشین قبل اوان عجوز بالحرمان څوک چې تلوار کې په اوکار په خوا د وخنا سزا محرومیت دیم تلوار کوله چې مال مونږ ته پاتې شي میراث نو قاتل له میراث نه محروم معنی میراث را میدان چهار رق و قتل و اختلاف و دین و دار د میراث د پر سلور موانی دي رق دے قتل دے اختلاف د دین دے اختلاف د دار دے دی قاتلانو هغه قانون راغدل په شرط کې هم دادا چې قاتل به د میراث نه محروم وي وایا دا نه هم رکو شروع شو د سوره بقره نه د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان اجتدادهم و اعتدائهم مخک بیانو د سختې د يهودو د تجاوز د يهودو بالسوالات لا یعنیه فلا یعنی سوالونو سره وتعمقهم او بیان د تعمق د دیو په دین وان سبب ذلك قساوه القلب ان اليهود لا يفعلون الافعال في سوره المساوات مع المؤمنين يهوديان نشي کوله کارونه خو په صورت د مساوات کې مؤمنانو سره هم وبيان ضعف العمل لهم بیان د ذوف علمی او عملی د دوی لپاره و بیان عنادهم بیان د عناد دی او تعصبهم د تعصب د دی والتذکیر بما بعد الموت تن تذکیر په ما بعد الموت سره بالانذار والتبشیر په انذار سره چیر ورکولی په تبشیر کې خوشخبری ورکولی وبيان الانفعالات الثلاثه بیان د درو انفعالات دی نسبن کانا او مانن که نسبی تحریف کې که مانوي تحریف و ذکر دلیل باس بعد الموت او ذکر د دلیل دی د باس بعد الموت واليهود ليس فيهم نوع من الانفعال په يهودو کې یو قسم انفعال نشته دی نه ضعیف نه قوي نه متوسط دا د دې رکو خلاصه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا هغه بقیات کا چې قتل کړي تاسو مشرانو یو نفس تاسو اختلاف کو پدې کې چا به طاقت چا به طاقت قتل کړي والله مخرج ما کنتم تکتمون الله را استون کې دي دا هغه چې تاسو کوم پټاو فقل ندربوه ببعضها من اوله چې اوه هاي دې مړی لره دینه معنی چې دا موت حقیقتا نو ويريكم آياته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون چې تاسو سوچ واخلئ څنګه دا مړ الله جمع دې کو دا دلیل شه د باس بعد الموت نورمړی مله تعالی جمع دي کول شي او جمع دي کوي به اذ قتلتم نفسا معلومه شو چې دا قتل حقیقتا کذالک الله الموتى دینو چې حقیقتا مړ بعض خلک وي چې دا مړ نه وو مرته قریب شي او سوران دم وینه ډیره وتی وو او دلته د انجکشن یو کارخانه تیارې ده سلويخ کال کې هغه تیار شو د دې غوا د وینې ستنې د لواله دکې جون پیدا شو او خپل قاتلانه و دا اذ قتلتم نوم خلاف قتل ستوي چې وجل شي کنه کذالک الله موتا مړي الله تعالی جمع کوي بیا موت راغی حقیقت بل خبره دا ده چې دغه وینه کله د مړي سره برابرۍ د بنی آدم وینو کې خلق چې د ډاکټران تفصیل کې چې دا وینه سر لګي کنه لګي بیا د غاوی نه ته د غاوی نه باندې باندې دغه کې دین بیا خو دون ایمان به وینو ډکولو خلق به په 200 او په 300 بوتل د وینې نه غوښته او دغه د واګانو د میخو د ګډو د بيزوینې به یو ځای کولی او بس انجکشن به په مریض لواو قتل حقیقتنو موت حقیقتنو هغه بقره د بقر نه د بقر سریواله ته وي او دا د انجکشن کارخانه و فدربوه به بعد دمها د کې بیا وی تقدیر دی په مینه هغه ته ضرب الدم نشي ویلې محاوره کې څنګه ضرب الزراقه وي د ستنې وهل ادوی نیو هلی د ستنې وهل محاورې نوم داخله ويريكم آياته نم دا ماري تاسو الله د خدای د عامي خي چې مړې کمزورې شي ته له دوی نشته نو ده دا فعادیات دي ارزه کې دا کار کې دي دا خو خارق العادت کار ځکه له یریکم آیاتی ثم قصد قلوبکم بس شخص جوړونه ساتو دا قسوت قلبو پس لدینا دا پشان د کانی دي یا د دینوم سخت دي د جهاد ته سختوالی وان من الحجاره بیشک باز د قانونا لما يتفجر منه الانهار هغه دې جاری کیږي نهرونه د انفعال قویه شو نه من حال ما شقه باز له دینه شرکیږي راوزی له دینه او بو چینو په شکل د انفعال متوسطه شو وان منها بعض الذين لما من خشيه الله دیر ارغړي د الله دیر نه غر کلا غټ اور غړي د انفعالي ضعیف شه په يهود کې او انفعال نشته غافل عما تعملون او هغه تاسو عمل کوي فیجادي دیو جنا قصوت قلب چې کوم دی د ډیر خطرناکه بیماری دا په بیمارو دړکه دیو جناغي د پر علما علاج دي یو دا د چې د چا قصوت القلبي د دې واز مجلس ته حاضري وا سره تلین القلوب تدبيع العيون التزهيد عن الدنيا والترغيب في الاخره څلور خبري واز کې راځي په دې بیړه نرم شي یو بل دې حاضرېږي مختزر ته غریب الموت ته چې د توتل جایز دی دې باغ ته وګوري او وخت دې څومره د خبرو مړ نه یو وکیلو ډاکټرو پروفیسورو ډیر د خبرو مړ نه یو اوس حق ته ګوري خبره نشو مونږ ته سو وایا سویل نشي دریم د دې زیارت القبور ډیر کړ حضور فرمایلی دي انی كنت نهیتکم عن ذات القبور الا فزوروها ما ما من کړی وای خوش کوي فإن تذكر الموت وترقق القلوب مرګ یادې او نرمي مقبره ته چې ورشي دا شار خاموشان دی دا خاموش خلکو خار دی زمونږ نه غوړه زمونږ نه نیکان زمونږ نه پوهه خلک د خور لانه پراته دي خاموش ځکه وایي صالحات سنگ بودی دل خراش آزمو دا یک زمانہ خا کباش بلا مدت دل خراش کانوی ازبیخو کا ځان له خاوره کا در بهاران کې شود سر سبز سنگ خاک شو تا گل بره درنګ باران په موسم د سپلی کې پکانی باندې ګلان نه کیږي خاورې شاه چرنګ پرنګ ګونه در کې څرګند شي د دې د پاره باید د دې ټولو نافرمانو د لاینې سوالونو سبب شو قساوت قلب یو فردی به د خدای کلام وورید په تورات کې یا په کوهی تور کې ثم يحرفونه من بعد ما قالو به به دې کې تحریف وکړو اخر کې ویلیو کې را دي وې کې کني مې کوي ځان به ورسره جوړ و هم علمون دی خپوی دل چې دا تحلیل وایز اوس الله د دې منافقت ذکر کوي وایذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا کله ملاقات شي د مؤمنانو سره وي موږ ایمان نه وړي دي وایذا خلا بعد ملا بعدن چې خالی شي بعد باز وتا کور کې کی کینی حالو دی ورته وایي اتحدثونهم بما فتح الله علیکم دی بکلول چې په تورات کې ستاسو پیغمبر ذکر شته په تورات کې ستاسو د دین ذکر شته تاسو خبرې کوي چې تاسو ته الله پرانه سه پتا ته الله دې ته دا کار کوي لام د عاقبت لیحاجوکم به عند ربکم دی به حجت پی کی پتا د ربانی چې دی خو منلې و خبره سره دا غینا انکار بیا کو فلا تعقلون سوچ نه کوي ولا يعلمون ايقولون ذلك دی دا وی دی نه دی عالمان الله عالم دې چې دی پټي او دی ښکار کوي او دې خو په زرايرو په زمايرو په سرايرو په ټولو عالم دی پوری خو بیان شو د علماو د اهلي کتابو او صلی الله بیان کوي د عوام د علی کتاب دا ټول ګنده دي که مشران دي او که کشران دي که عالمان دي او که جاهلان دي تړي نه چاته په الګ نه چاته په ساسنوم دي ای زمانوم دي مینا کټ مور پلار ته د مینه ډبل ډي شوې دواړه غلط نمونه دي مینا کټو غلط دي ډبل ډي شو غلط موږ به ټټه صفا کوو مال ته ټټه نشته هغه ته دماغ کې ځای کې و چې بنګان بل ټول جنت ته مخ کې دی ولي صفائی به کوي دا غمانی کاذب دي فویل الذین یكتبون الكتاب بأيديهم هلاکت کی آکسان چې لیکي کتاب په خپل لاسونو تحریف کی ثم یقولون بیا وای هذا من عند الله دا د جامع الله تعالی نه دی دا صدا پر دا تحریف کوي لیشترو بی سمنن خلیلا په دی ووی واخلی دی پیسې لګي تحریف وتو کی په حکم وویل لهم نه به بس کی موږ لره اور الا ایام معدوده مگر پشمیر ورځي چې کوم د ګوسالی عبادت مشرانو کړي سلوي ورځې شپې عقب عذابي بیا به موږ ته راو دم به جنت ته ځو قل تو ورته وایا اتخذتم دا اصل کې اتخذتم دې یا تاسو نشلې پنځ د الله وعده فلا يخلف الله وعده الله بخفل وعده نه خلاف نه کوي نه دانشته ام تقولون بلکې تاسو وايي په الله باندې مالا تعلمون چې عالمان ته نه بلا دغه سننه من کسب سیئتن سو کسب کی دیو بدای حتت بی خطیعته بدوانی گناہ دد په جمی جوانبو بین انکر عن الحق چې د حق نه انکار بیا وکړي اولائک اتوب علیهم اولائک اصحاب النار هم فی خالدون